الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه مسلمانانو مجاهدینو او اوریدونکو وروڼو په تیرو درسونو کې مونږ او تاسو اهمیت د خلافت اسلامی او د هغې د امام د مقررولو طریقه وپیژانده او ورسره ورسره مو د امام شرایط هم وپیژاندل او بیا د هغې امام سره بیعت کول په هر مؤمن مسلمان باندې لازم دي او د بیعت ماتول دا بیا حرام دي نو کله چې دغه شان د مسلمانانو دپاره خلافت اسلامی موجود شي او بیا په اسلامي او شرعي شرایطو باندې امام او خلیفه موجود وي او د هغې سره سړی بیعت وکړي نو د هغې دا بیعت ماتول دا حرام دي او په هغه باندې خروج کول دا حرام دي یعنی د هغه نه بغاوت کول او د هغه خلاف کول دا په هر مسلمان باندې حرام دي او په ټولو مسلمانانو مجاهدینو باندې د هغې اطاعت کول دا بیا لازم او فرض دي. نو د همدغې وجې نه اوس به هغه طائفې او ډلې ذکر کېږي چې کوم د امام او د خلیفه خلاف کوي او د هغې نه بغاوت کوي، نو د دې ډلو د ذکر کولو نه مخکې مسئله د اطاعت به ذکر کړو چې د اسلامي خلیفه اطاعت څومره په مسلمانانو مجاهدینو باندې لازم دی نو معززو مسلمانانو وروڼو دا خبره الله رب العالمین په خپل کلام سورة نساء نهه پنځوسم نمبر آیات کې مونږ او تاسو ته دهغه تابعداري کول د الله رب العالمين په تابعدارۍ کي دا په ټولو مسلمانانو باندي لازم دي او د هغه خلاف کول دا د دي آيات خلاف دی او د دي آيات ماتول دي نو معززو مسلمانانو وروڼو د امير اطاعت کول د امير خبره منل دا د الله رب العالمين خبره منل دي او دا د رسول الله صلی الله عليه وسلم خبره منل دي او دغه رنګي د امير نافرماني کول د امير عصيان کول دهغه خلاف کول دا د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف او نافرمانی ده ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث امام بخاری رحمه الله او امام مسلم په خپل صحیحینو کې راوړی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث دی وی نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل من اطاعني فقد اطاع الله وای چا چې زما اطاعت وکړ او زما تابعداري وکړه د د الله اطاعت وکړ د د خپل رب خبره ومنله ومن يعصني فقد عصى الله او چا چې زما نافرماني وکړه او زما عصيان یې وکړ نو د د الله نافرماني او عصيان وکړ او به فرمایي ومن يطع الامير فقد اطاعني چا چې د امیر او د خلیفه خبره ومنله او دغه اطاعت یې وکړ نو د زما اطاعت وکړ ومن يعصي الامير فقد عصاني او چا چې د امیر نافرماني وکړه نو د زما نافرماني وکړه نو معزز مسلمانانو او مجاهدینو ورونو مونږ تاسو له پکار دی چې د امیر نافرماني ونکو او د امیر د خلاف نه ځان وساتو ځکه مونږ تاسو ته په شریعت کې په اطاعت او تابعدارۍ د امیر باندې امر راغلی دی لکه څرنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي امام مسلم رحمه الله د حدیث په خپل صحیح کې راوړی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث دی و نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومن شطوک ومکرهک واثرة علیک، وایي په تا باندې خبره اورېدل او اطاعت کول دا د امیر لازم دي، فی عسرک ویسرک، که ته په سختۍ کې او که په اسانۍ کې، ومن شطوک ومکرهک، که ته دا کار ښه ګڼې او که بد ګڼې، خو د امیر اطاعت به کې، واثرة علیک، او د امیر به په ځان باندې غوره کې، او واثرة علیک بل مقصد دا دی چې امیر که په تا باندې څوک غوره کړي او د هغه خلاف به نه کې صبر به پرې کې، نو معززو مجاهدینو وروڼو مونږ او تاسو ته د دې حدیث نه معلومېږي چې مؤمن باید په هر حالت کې د خپل امام او خلیفه اطاعت وکړي او د هغه خبره ومني، که تا باندې تکلیف وي او که تا په راحت کې، دغه رنګه که ته بیمار یې او که ته روغ یې، دغه رنګه که ته په سختو حالاتو کې او که په ښه حالاتو کې، که ته مالدار یې او که ته غریب وې، نو ته به د امیر خبره منې چې کله یې تا ته د الله رب العالمین د دین موافق امر کو. په دې خبره باندې بل دلیل د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث ته هغه وی نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل علی المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره وی په مسلمان سړي باندې لازم دی چې دا سمع او اطاعت د خپل امیر وکي په هغه څه کې چې دای خوخه ګڼي او که بد ګڼي الا ان يؤمر بمعصيه مګر که په ګناه وته امر کېدل شنو هغه به نه مني او وبه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل فان امر بمعصیه فلا سمع ولا طاعه که چرته امر وکړی شي په ګناه باندې د امیر د طرف نه نو بیا سمع او طاعت او خبره منل د امیر بیا نشته دا حدیث امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی نو زما مجاهدینو مسلمانانو وروڼو په مونږ او تاسو باندې د امیر اطاعت او خبره منل دا لازم دي خو د الله په اطاعت کې که د الله رب العالمين په خلاف راته امر کونه هغه به بيا نه منو، نو زما مسلمانانو ورونو دې ته به نه ګورو چې زمونږ او ستاسو امير، زمونږ او ستاسو مشر دا د کومې قبيلې والا دی، دا د کوم نسب والا دی، ايا دا مالدار دی او که غريب دی، يو خو خليفه يې چې هغه به په خپلو شرايطو باندې موجود وي، يو عام امراء او مشران، نو په هغه کې به هم سړی اطاعت کوي، د هغه خبره به مني، اګر که دا امیر او مشر د سړي د د کمزوري نسب والای د کمزوري جسم والا وي دغه رنګي غریب انسان وي خو ته به دغه خبره مني. لکه د ابو ذر رضی الله تعالی عنه حدیث دی هغه فرمائی، ان خلیلی اوصانی ان اسمع و اطیع وای ماته مې خپل دوست دا وصیت کړی دی چې زه سمع او اطاعت وکم د امیر ولو لحبشی کأن رأسه زبیبه وي اګر که زما دا امیر او مشر دا یو حبشي غلام وري نه وي او د ده دا سر د وڅکې او د مئیز د دانې په مقدار باندې وري نه وي هم د ده به زه اطاعت کوم او د ده خبره به منم. نو د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي هغه وایي کان الناس یسألون رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الخیر وای خلکو د نبی علیه الصلاة والسلام نه د خیر په باره کې تپوسونه کول چې محمد صلی الله علیه وسلم دی او دغه رسالت دی او اسلام دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل نعم او د دې خیر نورسته شر شته دی نو حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه فرمای فقلت هل بعد ذلك الشر من خیر وما وتولا چې د دې خیر نورسته شر راځي نو د هغه شر نورسته به کوم خیر ویو کنه نبی علیه الصلاة والسلام راته ویلي نعم وفيه دخن او د هغې شر نه وروسته به خیر راځي خو هغې خیر کې به بیا دخن وي نو حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي قلت وما دخنه وایي ما ورته ویل چې د الله رسوله دخن څه ته ویل کیږي وی نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل قوم یستنون بغیر سنتی ویهتدون بغیر هدی تعرف منهم وتنکر وی دسی یو قوم بی چې هغې به اقتدا د بل چا د طریقو کوي او د بل چا طریقې به تلف کوي زما طریقې به پریدي ويهتدون بغیر هدي او طلب د هدایت به په بل څه کې لټي او زما د هدایت طلب به نه کوي او زما دا دین دا به د هدایت ذریعه نه ګڼي او به نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل تعرف منهم وتنکر ته به د دوی نه نیک کارونه هم ګوري او غلط کارونه هم ترې ګوري نو محدثین فرمایي وتعرف منهم مطلب دا دی چې ته د دې نه به ښه کارونه ګورې نو د هغې شکریه به ادا کړې وتنکر او د هغې نه چې کوم ناشنا او غلط کارونه ګورې منکر کارونه ترې ګورې نو د هغې اتباع به ونه کړې او هغه به له بد ګڼې نو حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي فقلت هل بعد ذلك الخير من شر وما وتویلې چې د الله رسوله د هغې خیر نه وروسته به بیا شر راځي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم الیها قذفو فيها وی او دغه خیر نه وروسته هم شر راځي هغه به داسې وي داسې داعین به وي چې د جهنم په دروازو به ولاړ وي چا چې د هغې اجابت وکړو دغې خبره یې ومنله قذفوه فيها نو په دې جهنم کې به وروغورځوي نو حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل یا رسول الله صفهم لنا دغه صفت مونږ ته بیان کړي دا څنګه خلک دي چې د جهنم په دروازو به ولاړی او خلک به د جهنم طرف ته دعوت کوي نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل نعم قوم من جلدتنا او وې دا به داسې قوم وي چې زمونږ د سرمنې نه دی یعنی عرب به یتکلمون بالسنتنا او زمون په جو باندې به خبرې کوي نو حذیفه رضی الله تعالی عنه ته تاسو کو یا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك وتترى راکه مونږ ته او څه خو دنه کې کچرته دا خلک موږ راګیر کو نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل تلزم جماعت المسلمین و امامهم ته د مسلمانانو جماعت هغه سره ځان لازمی کا او هغه ځان سره لازمی کا او دغه امام چې دی هغه سره ځان لازمی کا نو معزز ورونو اوس ډېر خلک دي چې په دغه دغه داعینو باندې دوکه شوي دي چې د جهنم طرف ته خلک رابلي، د طاغوت طرف ته خلک رابلي، د بندګانو بندګۍ ته خلک رابلي، لکه سعدین شو، دغه خلک د نبي علیه الصلوة والسلام د قوم نه خلک پکې شته او دا عرب دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې خبرې کوي، خو لیکن دغه خلک دوی د بېدینۍ طرف ته خلک رادعوت کوي، دوی د دیموکراسۍ طرف ته خلک رادعوت کوي او ډېر خلک، ډېر علما، ډېر مؤمنان مسلمانان په دوی دوکه شوي دي او د دوی دعوت قبلوي، نو زما معززو مسلمانانو ورونو د خپل امام سره ځان لازمي کوي او د خپل جماعت د مسلمانانو سره ځان لازمي کوي د هغه خلکو دعوت مه قبلوئ چې هغه تاسو د بندګانو بندګۍ ته رابلي د طاغوت طرف ته رابلي او که څوک ووایي چې نه دا هسې بېځایه الزام دی تاسو په دوی باندې لګوئ او دا بېځایه خبره چې تاسو په عربو باندې دا الزام لګوئ لکه ډېر علما او ډېر مسلمانان دا خبره کوي چې تاسو د سعودي والا باندې دا الزام لګوئ نو معززو مسلمانانو ورونو که تاسو د سعودي والا د مشرانو د حاکمانو ته مسلمانان وي وي او د حق طرف ته دعوت کوونکي او داعین بلی نو د دوی براءت د کفارو سره کم دی ایا ستا پیغمبر او ستا مقتدا داسې د کفارو سره ځان خلق کړي داسې د کفارو غلامي غي کړي وه ایا داسې د کفارو د حکم تابع وغه نو براءت د دوی د کفارو سره کم دی او اسلام او ایمان د مسلمانانو مؤمنانو نه براءت د کفارو سره غواړي الله رب العالمين مونږ تاسو ته په بيزارۍ او برائت باندې حکم کړی دی د کفارو سره نو دغه خلک چې دوی د کفارو سره خلط شوي دي د کفارو سره په يوه کاسه باندې خوراک کوي د هغوی جشنونه لمانځي د هغوی سره ګډاګان او ډانسونه کوي د الله بندګۍ ته د دې ظالمانو ملاګانې ماتې وي چې دا خبره په چا باندې پټه نه ده دا ویډیوګانې مشهورې دي او عامې دي چې د سعودي بادشاه د الله بندګۍ ته د هغې ملا ماته وه او هغه په ناسته باندې بندګي کوله هغه ظالم دا کار پې ګران او بیا چې د امریکې د بادشاه ډونالد ټرمپ سره ډانس کو دغه هغه یو اتن دی یو ملي شانې اتن دی دغه هغه سره چې هغه اتن کو وګي دی یو بل سره والي به خپه ولاړه باندې وګي والي نو کوم ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د کفارو د يهودو د نصاراو سره داسې وګي والي دي کوم ځکه دغه سره دغه جشن منځل دي نو زما معزز مسلمان وروره په دغه خلکو باندې مدوګه کیږي د دې صفت مونږ او تاسو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام را خودلې دي او دایره ته بیان کړې دي چې دوی نه ځان وساته د مسلمانانو د امام سره ځان لازمی کا نو مسلمان وروره خپل خلیفه او پیژانه او د خپل خلیفه سره ځان لازمی کا د مسلمانانو د جماعت سره ملګری شه د حدیث کې راځي حذیفه رضی الله تعالی عنه ته تاسو کو فإن لم يكن لهم جماعه ولا امام واذا لا رسول کچرته جماعت او امام نوې د مسلمانانو د پاره نو بیا څه چلو کما نبی عليه الصلاه والسلام او تو فرمایل فاعتزل تلك الفرق كلها دغه فرقونه ټولونه جدا شه نو زما معزز مسلمانانو ورونو اوسه پورې خو به دغه علماو چې کوم په دارالکفر کې پراته دي دی علماو به مونږ تاسو ته دا خبره کوله چې لکه د فرقواریت نه ځان وساتئ او دا دلیل به راته ویل چې فاعتزل تلک الفرق كلها دغه فرقونه لري شي نو هغه علماو مشرانو مشایخو ته زما دا پیغام دی چې او علماو تاسو خو وسه پورې ویل چې دي فرقونه ځان لري وساتي او زمنګ امام او خلیفہ نشتا نو ولې وس په شاشو چې تاسو خلیفہ او امام راغې د مسلمانانو جماعت جوړ شو نو ولې وس په غي باندې عمل نکوي تلزم جماعت المسلمین و امامهم باندې ولې عمل نکوي که چرته تاسو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اتباع په پوره توګه باندې کوي نو دا حدیث په پوره توګه باندې اومنئ اول مونږ ته امر شوی دی په ځان لازمولو د جماعت د مسلمانانو د امام دغې سره که بیا چرته جماعت او امام نه وي نو بیا به هغې نه وروسته اعتزال د فرقو نه کوو اوس که کوم علما دا خبره کوي چې لکه د دې فرقو نه جدا شئ نو معززو مسلمانانو ورونو دا ډله نه ده دا تنظیم نه دی دا جماعت د مسلمانانو دی دا خلیفه لري دا امام لري نو تاسو د خپل امام او خلیفه سره ځان لازمی کوي په دغه حدیث کې عمل کوي نو د مخکینی جمله باندې عمل هم وکړي د خپل امام او د خپل خلیفه سره ځان لازم کوي نو معزز مسلمانانو ورونو موږ تاسو له پکار دي چې د خپل امام او خلیفه سره ځان لازمی کو او دغه اطاعت کو دغه خلاف ونکو دغه نه سرغړونه ونکو او د هغه حقوق ادا کو او هغه نه بغاوت ونه کو ځکه مونږ تاسو د دین منع کړی شو یو زمونږ تاسو دین مونږ تاسو د دین منع کړیو زمونږ تاسو شریعت مونږ تاسو د دین منع کړیو زمونږ تاسو لار خود محمد صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو د دین منع کړیو چې د امام او د خلیفہ هغه خلاف ونه کو ولو که د امام او خلیفہ دا زیاتیم کوي دا د خطا کارونه کوي او دا غلط کارونه کوي دا څه کارونه کوي چې هغه تا باندې خنه لګیږي هم ته به د امیر اطاعت کې پنیکو کارونو کې او د هغه د اطاعت او د هغه د بیعت نه بزان نو باسي لکه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه حدیث ته هغه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای من را من امیره شیئا یکرهه فلیصبر وای چا چې د خپل امیر او د خلیفه نه څه ولیدل څه کار ته ولید چې هغه بد غنه نو فلیصبر پغه باندې د صبر وکي او د هغه د اطاعت نه ځان نو باسي د هغه د خبر نه د سرغړونه نه کوي یعنی د ګناه د خبر اطاعت به نه کوي خو کومه خبره چې د الله د دین مطابق ته کوي د هغې خلاف به مولنه کوي هغه به ولمني او د هغې په بیعت کې به اوسیږي او د هغې په جماعت کې به اوسیږي د هغې نه به ځان نه جدا کوي بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل فانه من فارق الجماعه شبرا وای څوک چې د مسلمانانو د مؤمنانو د جماعت نه یو لويش جدا شو فمات او به مل شو نو فمیتته جاهلیه د د مرګ د جاهلیت مرګ دی متفق علیه د حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې راوړی دی په بل روایت کې راځي فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه وې د اسلام هغه کړی د خپل څټ نو وستله نو زما مجاهدینو مسلمانانو ورونو مونږ تاسو له پکار دي چې د خپل خلیفہ بیطاعتونکو ته هغه د جماعت نه ونوزو ځکه هسې نه چې د اسلام نه خارج نشو ځکه د امیر خلاف کول د امیر سره بغض کول د امیر نه بغاوت کول دا د مسلمان شان نه دی لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنه فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه و دغه سړی چې هغه د خلیفہ د اطاعت او د خلیفہ د جماعت نه ځان وباسي و د اسلام کړي د خپل څټ نه وستله نو معزز مسلمانانو ورونو موږ تاسو له پکار دي چې د خپل خلیفہ د جماعت د لازمی کو او دغه اطاعت کو دغه نصر غړونه ونکو او دغه د بیعت د ماتولو کوشش ونکو او چا چې بیعت نه کړي باید چې هغه بیعت وکو او د خپل خلیفہ سره ځان لازمی کو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دغه وینا مطابق معزز ورونو زمونږ تاسو شریعت کې مونږ تاسو ته په دې باندې خودنه کړې شوې ده که چرته امام او خلیفه د مسلمانانو غوره امام وي خو خامخا به سړی دغه اطاعت او خبر به مني او که چرته ناکاره امام وي شری وي او غلط کارونه کوي چې ترڅو پورې دین قایمي او د دین د پاره خدمت کوي نو هم دغه اطاعت په موږ تاسو باندې لازمی دی لکه نبی عليه الصلاه والسلام حدیث کې فرمایي امام مسلم رحمه الله راوړی دی د عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه حدیث ته افلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ایا دې سره موږ جګړه ونکو په تور باندې او مقابله سره ونکو په تور باندې نبی عليه الصلاه والسلام او تو فرمایل لا ما اقاموا فيكم الصلاه و تاسو سره جنگ مکوي مقابله سره مکوي ترڅو پر چې تاسو کې دین قائمي تاسو کې منځ قائمي الا من ولي عليه وال و چا من چې والي مشر شو یو امیر په مشر شو فرآه ياتي شيئا من معصيه الله او دا خلیفه او امیر یې ولید چې د الله د نافرمانۍ نه په یوه نافرمانۍ باندې یې راتګ کوو، نو فلیکره ما یأتي من معصیة الله، نو وایي دا دې بد وګڼي هغه څه چې هغه د الله په نافرمانۍ باندې راتګ کوي، نو هغه کار دې له بد وګڼي، ولا ینزعن یدا من طاعة، او د هغه د طاعت او د هغه د فرمانبردارۍ نه دې خپل لاس نه وباسي، نو معزز ورونو دا حدیث چې دی صریح دلیل دی په دې باندې چې موږ تاسو په هر حالت کې د خپل امام او خلیفه اطاعت وکړو او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دې احادیث او د دې ویناو مصداق ځان وګرځو نو الله رب العالمین دې موږ تاسو د خپل امام او د خپل خلیفه مطیعين او اطاعت کوونکي وګرځي او الله رب العالمين دې موږ او تاسو سرغړونکي د خپل امام او د خليفه او د هغه د امر نه ګرځي وصلى الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين